کتاب الاضحیه د کتاب الاضحیه نمخ کې مختصر قدری استاد کتاب الذبائح ذکر کړی وجلاله دوار من کی مناسبت ته د دوار تعلق د عراقت دم سره د وینې توې ولې پکې البته اضحیه خاصه ده او ذبح عام ده اضحیه خاصه ده خاص اوقات دي خاص وخت ده او ذبح عام ده او قانون دا چې همیشه لپاره خاص ورسته د عام دي اول عام بیا ورسته خاص دا خاص جوړیږي هغه وخت چې کله عام پښتو پیږي مصبوح ده په نوم د وقت سره اصل کې اوزهیا غورځ ته وایي چې هغه قرباني کیږي اوس اوزهیا دی عین قرباني ته وایي دا مجاز ده دا تسمیه ده مصبوح ده الکه په وخت زبی باندې دغه په نوم باندې الکه مسمى شوی تاسو ماشي په دې کې بلا شي تحقیق کړل او زهیا پاس کې اوزهو اوزهویتن وفعولتن وزن بیا وایس یې په کې مدغم اسو اوزها دا مذکر هم دا درې طریقو څلور لغات دي پکې اوزهیا ذبح د حیوان مخصوص مخصوص حیوان چرګ بنا لاله ها ګیدړه با نه لاله حیوان مخصوص چې هغه یا د وخانو د جنس نه وي یا د بقورو د جنس نه وي یا د غنم د جنس ٹھیک شو او په وخت مخصوص کې چې هغه درې ورځې د لوی اختر دی د سجل حجا 11 12 نو زبر حیوان مخصوص په وخت مخصوص په یوم سالک مخصوص هغه ورځ د اضحا ده یو سبب د اضحی لپاره ده یو شرط او زهیر سبب له قرباني هغه وخت هغه ايام نحر دي او شرط لپاره د وجوب هغه غني کېدل دي وګورئ ولیان د زکات لپاره هم شرط غنا ده د صدقې فطر د اوزهیه د وجود لپاره د صدقې فطر د وجوب لپاره او دا حج د وجوب د پاره اهم غنا شرط مالک ته نصاب کېدل دي بلکې په حج کې خدا له چې دوه پیسې تاسو سره پیدا شي چې ته لاړ هم شي او را هم شي التم نفقه وکي او دوه پیسې پای شي چې ستا بچیان له اهل عیال اوخلي اوس د صدقه فطر او اوسه وجوب او د حج فرضیت لپاره قدرت ممکنه لکوي شرط ادنا ما تمکن بلا ادنا ما تمکن به العبد لاداء ما وجب او د زکات لپاره غنا شرط او په قدرت ها میسره سره حولانه حولها متشرطه لکوي او مال به هم چې کوم د لکه نامي وي پښتو کوي او په صدقه فطر کې نه نیما شرط د مال او نه الکه وایا هغه حولان د حول شرط دا کم په وجهه کې هم چې ته غني سي تعالی حاجت اصلنا مال زیات شه کمال نامی وی کمال غیر نامی وی او حولان حول هم متشرط نه نه نو پتا قربانی لازم ځکه دا په قدرت ممکنه سره لکه هغه چې کوم نه واجب ګرځي صحیح سموله شرط وجوب هغه غنا له خو کومه غنا چې هغه شرط خو په قدرت هم ممکنه سره نه په قدرت میسره سره او د قدرت ممکنه دا معنی چې نه ما پکې شرط پر عمل کې کم نامی او کې غیر نامی وي او نو وایم نه حولان ده حول والله شرطه وش مسله باندې یو سړی لم په تور مثال دوه کور لري په یو کور کې وسیږي او یو کور چې کوم د لکه اسوي لار ده تکرایم نه دور کوي چلو ستاسو دا مسله خله توازیه اسوي لار ده خو دې د ضرورت اسنه سره زیاته په دې کور کې چې تجارت لپاره نه وي زکات نشته البته اوس هي هم در باندې واجب ده وای او سره کیفی تر هم د ګری پار نیمانه ده شرط او حولانه حول نه شرط اوس دا کور ساګر ته مال نامینه ده د زکات نشته ولیکن نه کده او زهی او د صدقې فطر لپاره لکه چې کوم ده دا سبب دی لکه ځکه ستاره حدیث اصل نه شو مسله ده څه مشکله له خبر سره قال وی امام قدری الاضحیه واجبه دلته متن کې لکوا مولانا بطور اجمال تاسو په چل خبرې کوي اول دا چې وزه واجب ده او که سنت دوم دا چې په چا واجب ده دریم دا چې کله واجب ده او سلام دا چې د چا طرف نه واجب الوزهیه واجبه نو وجوب ته اشاره شول على كل مسلم مقيم مسر فچا واجب هغه د ذکر کله واجب ده په يوم الاضحى عن نفسه د چا طرف نه د ځان او د بچانو ګړو کړ فوش مسله باندې دا په تور اجمال تاسو له مقصود قدری الکه عبارت کې خولل هدايه مولا به ان شاء الله ولذي د تفصیل د پکې خا تاسو ماشي فرمای دا عبادت دا قربت مالیه عبادت مالیه دا دوه قسمه دي یو هغه چې هغه په ترکیب تملیک باندې لکه صدقات چې یو شال یو سیز ورکی هغه ته مالک وګرځي یو هغه لکه دی بطریق الاطلاق لکه ته غلام آزاد کی نو غلام چې ته آزاد کې ته کوم سیز مالک وګرځول نه نه کوي ځکه تملیک چې کوم ده او هغه سیز کې راځي چې هغه لکه جوهر وي او احساس چې کوم ده دا عرض په عرض کې تملیک نه راځي ځکه تملیک انتقال مالک نه لکه هغه متملک ده پښتو پوهېږي او احساس کې به څه شی نقل کړي دا خو یو الف عرض دی یو فعل دی قایم بالغیر دې کې څه نشته او په ظهیر کې دواړه معناګانې دي خدای شان تملیک هم د پکې اطلاق هم د پکې چې وینه توي کې نو اطلاق بیا غوخه چې فقیران لور کې تملیک شي خو شو سره وای اوس هي دا واجب ده على كل حر او غلام باندې نشته مسلمین په مسلمان واجب ده الکوایا په کافر نشته په مقیم باندې واجب ده په مسافر باندې نشته په مالدار باندې واجب ده چې د ضرورت اصلي ذالک مال زیات په فقیر باندې نشته ډیر خلک زه دا خبره ډیر ځله کوم تقریر کې کوم جمعه کې مولا ناس یاره دې په ما خو ډیره زیاته قرضه ده په ما سره کیفي د شي کې نشته خدای دې تابع لا غرق کې مولا دې ما ته ده په درې سو خو خاله لکه څه کپڑے ګنډي یشمک سو خو به کپڑا هم اخیستلی بچیانو ته سپلی اخلي هغه ته روپۍ شته او دې لکه شپېتو روپو ته سره کې پته روپۍ نشته یار یار چې په ما خو ډیره قرضه ده په ما لا قرباني شته کې نشته یا دنه او حالان کې د اختر پر چې کوم غریب لکه مست وي په هغه ورځ باندې مالدار دومره نه مست یا دنه که غریب در سره ورته پتا شته نن سبا غریب په دې کوم چې ما ته دې څو کم نشته پښتو نه پرې تاسو نه خاله نو سړی سي ته وسوند لاله خاله مسجد في يوم الاضحى فورز الى قرباني کې به قرباني کوي عن نفسي رضا نه به کوي وعن ولده الصغار د ورکو بچیان هله مثلا کبار نه بینه کې اوسه مثلا به تفصیل ورات ان شاء الله فعمل وجوب صدقه فطر واجب ده دا د حضرت امام ابو حنیفه او د امام محمد او د امام زوفر او د حسن ابن زیاد مذهب دی د دې دروي مذهب ده او د امام ابو یوسف نه روایت ده امام یوسف نه یو روایت ده ذکر ذکر کړی دی امام ابو یوسف وهو دا قول السنتیت فی الجوامع کتاب د فقه چې دا غنوم جوامع ده او مصنف تاغي امام ابو یوسف رحمه الله ده او هو قول الشافعي امام الشافعي رحمه الله هم قائل بالسنتیت هغه وایي چې سنت ده وذكر الطحاوي رحمه الله الا ان قول ابي حنيفه امام الطحاوي ذکر کړي دا خبره ان على قول ابي حنيفه واجبه وعلى قول ابي يوسف ومحمد سنه مؤكده يا الله وهكذا دا شان ته ذکر کړي بعضو مشایخ اختلاف چې اصل کې اختلاف په من امام صاحب او د صاحبین مکرمین کې د رحمهم الله اوس هر مذهب د پاره امام مرغینانی رحمه الله چې د هدايه مصنف دلائل ذکر فرمایي وجه السنه دلیل د سنتیت قوله عليه الصلاه والسلام قول رسول الله مبارك صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من اراد ايضحى منكم فلا ياخذ من شعره واصفاره شيئا چا چې اراده وي د دې چې د قرباني وکي اراده یې د قرباني وي د اضحیه وي تاسو د جمعات نه نو بیا حکم دا فلا یاخذ من شعره دا مزهی به وختان نه اخلي واسپاره نکونه بنالي خدا چې کله اول د ذل حجیوی تر لسمه پورې دا نه چې خامخا قرباني اخیست او بیا به غلب بعد نه نه چې کلم اراده یې ها چې اراده یې چې قرباني وکوم نو بیا چې اول تاریخ د ذلحجې وي د قرباني تر ورځې پورې باندې کې ها نو کونه او یختان نه کټ کوي هیڅ قسم یختان باندې کټ کوي البته کوم یختان چې تر خرګونو دي او کوم وختان زیریناف دي هغه د 40 دین نه زیات ورځې ور باندې تیر وي هغه کې بیا سنت تعالی چاغواله پرېګه دی بینه بریتونه دی لکه اعلان دی راغلی چې دغه اوتار نه لاندې را کوي هغه شوی دی چې انداز د کراهیت تر رسیدلی دی بیا لکه وای جوړول سنت دی یو خو دې نه دی سنت تاسو پښتو پوښتنه مليان خلاص اوس دلته غوږ ونیسئ دې حدیث کې دوه څیزه دي یو اراده ده چې دا متعلق ده او بل اوسهیه ده چې دا متعلق ده اوسهیه متعلق او اراده متعلق په دې حدیث کې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم او زهیه معلقه وګرځوله تر اراده پورې او اراده دا فعل د عبد ده او عباد په خپل افعالو کې هغه د پر اختیار ده که کوي که نه کوي نو له دې نه معلومه سره چې خو خلک من اراده کوي چې اراده وي او که نه د دې کوي پوه شو مسله یا د نو والتعليق بالاراده ينافي الوجوب دا مواله کول د وجهي تر ارادي پر پر حدیث کې دا منافي د وجوب سره ده وجوب خلک اراده اراده نه غواړي ستا اراده بنه اراده بل چا وي شارع وي هغه چې کېبه کېبه نه کول باندې به ګناګارای دلته نبی رسول من اراده کړی چا اراده وي فاتاصل اراده فعل عمل او زمونږ اهل سنت والجماعت مذهب دا چې افعال بندگان په خپل افعال کې او د پر اختیار کوي کنه خوش مسله یا رسول نو موږ به وایو چې واجب نه بلکې سره سنت او دوما دلیل عقلی او قسم ما ته وښه یو مقیم ده او بل مستعفر ده قانون دا ده کوم څه چې واجب وي هغه کې د مقیم او د مستعفر فرق نه وي چې کوم سیز واجب وي یا فرض وي هغه کې د مقیم او د مسافر فرق نه وي او که چېرته په کوم عبادت کې د مقیم او د مسافر فرق راغی هغه عبادت به واجب نه وي هغه سنت وي په دې وجه کې د مقیم او د مسافر فرق ده دا سي طریقې سره چې په مقیم قرباني شته مسافر نشته نو کدا واجب وي واجب کې د مقیم او مسافر فرق نه وي واجب په ټول باندې یو شان دي یا له سمون فرض دواړه به کوي دا بل خبر ده چې یو سوره کاته کوي دوا او بل څلور کوي بهر تکبیر او فرض خو دې په ټول باندې په خلاف ته قرباني باندې قرباني په مقیم شته په مسافر نشته نو معلومیږي دا دلیل دی چې دا سنت ده فواجب په کې فرق فرق نشته خو شو مسله ده تزکا بلکې عبادت بدلې وکي هم د قشان ته سنت نشته او فرض خو شو مثلا حکومت کې سنت نشته کله ګاډه درنه دي حافله درنه دي او چې ته پارام باندې خپل ګاډه در سره د سنت کوا ونو څه خبره یاد نه بعض خلک خو په خبر په هوټل کې شپې سنت نه کوي چې زه خو مسافر نه لیدلې ده زه خو مسافر یم خدای ته بیړه پر کې دلته ته اوس څه ضرورت ته سنت لګي سنت کوم متممات ته فرض دي لکه څنګه چې څلور رکعات اتمام په لکه په سنت راځي خو دوه هم راځي کنه یاره چې ځکه مسافر یو خدای دې تاسو خیر درکړي دا خو مسافر دې څه سمه کې څه سره زکات نو عبادت بدنیو کې هم کې واجب شته سنت او په مالیو کې هم فرق نشته لکه زکات شته دواړو فرض دی یو او بل دا اسوار کله عتیره دا پشان د عتیره معنی شي عتیره د ذبیح حرف رجب دی ورته ویل اهل جاهلیت او مسلمانانو په صد اسلام کې پر رجب کې لکه قرباني کول تقرب اهل الجاهل والمسلمون في صد الاسلام بیا دا منسوخ شاتیره فاتیره په مقیم باندې واجب په مسافر باندې په ابتداء اسلام کې واجب نه و اوس د عطری په ځای باندې څوک راغل الکه وزهیر راغل نو زیم په کار دار الکه وا چې هغه اوس سنت شي الکه وا په مسافر شته الکه په مسافر شته په مقیم شته او عطری واجب نه سنت یاد خلاص خوش مسله د تور مثال لکه زکات زکات کې دوه فرق نشته په دوه واجب او عتره کې دوه فرق ته دالکه ها په تور عکس جامع سو یا څه مسله خریم په صدیق او الوجوب قول عليه الصلاه والسلام امام ابو حنیفه امام محمد بن ابر یو قول داغو دلیل سره د وجوب د پاره قول علیه الصلاۃ والسلام من وجد ساعتا یا من وجد سعه ولم يصح فلا يقربن مصلانا چاو من دل مالداری غنی شولو او قربانی اونکړه زمونږ ادګاله بنه راځي زمونږ ادګاله به نه راځي نو دې حدیث کې لکه وایا رسول الله مبارک وعید ذکر کو چې څو کم قرباني لکه مالدار قرباني نه کوي زمونږ ادګاله به نه راځي مونږ منزل به نه راځي ادګاله څوک نه راځي وای بوله هغه تاریخ الکوا د فرایض وی او د واجبات وی مثال په تور ایدګاله کافر ناراض یا فاسق ناراض او سړی چې فاسق کوي په ګناه کبیره باندې او لمن سره خدلم ګناه کبیره فرض واجب په خدلم ګناه سره کبیره پښتو پیږي واکې دې لکه چې ډیر کړه خوب درځي خلا وجرذو قول علیه الصلاه والسلام من وجه ساعه ولم يزا فلا يقربن مصلان زمون ایدګاله به لم تنله الشفاعت څوک زما سنت پریری هغه ته شفاعت زما ول رسیږي څومره خطرناک حدیث طالب چې موږ په جمع نه کوي د پیغمبر د شفاعت نه څه نو ګره دومره سخت وعید راغی نبی اسلام شفاعت نه څوک معلوم کی کافر معلوم یا څوک چې خدای پاک په سره د جهنم ور باندې کړی او نبی اسلام ته د اجازه نه چې د پاکستان شفاعت یا رسول مسله نو سنت شي او دا شان ته تیز وایي جرا شي یا درس نو جواب تاسو ماشي کړی دا هغه دا چې اصل کې دا حدیث محمول له پتر کې اعتقاد اندای څوک سنت عقیدتا په چې دا سنت نه دي نو بیا د نبی رسول شفاعت او تملاویږي نه او یا سنت پریدي خو بالکل پریدي اصلا بالکل پریدي او ترک ته سنت اصلا چې بالکل نه کې د حرام او د حرام په متعلق پکاره چې د شواهد خدای پاک راوړي نبی اسلام راړي په حدیث کې چې من ترک سنت لم تنل شفاعت په توري مثال تاسو ماشي لیکلې دي یو قبيله له یو قوم ده هغه ځان نه کوي منځ لپاره نو مسلمانانو په امیر باندې لازم ده چې مقاتله ورسره وکړي څور سره وکړي مقاتله اوس اذان خو په خپل سنت ده اوس مقاتله په دې وجه نه کې چې دا سنت ده مقاتله کوي په ترک ته سنت باندې او ترک ته سنت لکه علی علی سبیل الدوام ده حرام ده چې کوم ثابت سنت یو سنت مؤکد لکه لکه اضام مش مسله باندې خلاص وایا بل لا لانها قربه بل دلیل دا لواوره دا اوزهیا دا عبادت ته سره عبادت او دا مضاف کیږي د اوزهیه له وخت يوم الاضحيه يوم الاضحيه او اضافت دا تقاضا د اختصاص کوي چې دا مضاف الیه د دې مضاف نه چیرتم جدا نسی پرې خبر لګو نه خمه توجیه دا دې لکه اے دا وزهیه نه وزهیه دا یو عبادت ده او دې ته اضافه توقت شوی او قاعده دا ده کوم عبادت چې هغه ته اضافه توقت وشي هغه یا واجب وي یا فرض شهر رمضان يوم الجمعه د جمعې لمونځ هم فرض ده په رمضان میاشت روزي نیول هم څه دي ځکه شهر ته مضاف ده یوم دلته هم یوم الاضحیه وایي چې شوی د یوم اضافت اضحیه ته شوی او چې اضافت اضحیه ته شوی ده نو د مضاف مضاف الیه په منځ کې اختصاص ده سره اختصاص ده ها نو ګواکې دا ورځ د ظهیر الیوم للاضحیه دا ورځ د ظهیر پر په حدیث کې ولادي د اختر پر ورځ باندې بل یو عبارت عمر افضل نه لکوي نو توي ول ها اوس مونږ غواړو چې دا اختصاص په خپل حال باندې پاتې شي اختصاص په خپل حال باندې پاتې شي اوس بالا دا اختصاص په خپل حال باندې پاتې کیږي چې وزهیه له وجود راشي وزیه څه راشي چې وزیه موجوده چې خو یو به یو قسم څه شي موجود شي او وجود به اعلی راځي چې کله مونږ واجب وبولو ممکن کوم ورته سنت وایو یو څوک پر اجواسي چې مړه سنت ده نو ترک به وکي څه به وکي ترک به وکي او چې ترک وکړو نو وجود راغله چې وجود راغله لکه اختصاص ختم شو چې اختصاص ختم شو اضافت ختم شو حالانکه لکه شریعت کې دی اضافت یوم الک اوسیت کی او دې خبر نه ورسي یاره سم سره ده د دې وجه موږ د واجب وای چې بیا خو خو دا واجب ده پر خودل اتفاق نه ده وکړه توصیف مسله ده یا ده لانها قربه توصیه عبادت حسې عبادت یضاف الیها وقتها چې مضاف کیږي د عبادت ته وخت دی عبادت یوم الاضحى او فقال یوم الاضحى وذالک د اضافه په یو مزهات یو ظنو بالوجوب دا اعلان کې لکوا چې دا ظهیر دی واجب شي تر څو پر وجود یو مالک وای ها واجب وګرځي ول ان الاضافه للاختصاص اضافه تقاضا د اختصاص کی د مضاف او د مضاف الیه منځ کی وهو لا الک اختصاص کله راځي بالوجود چې مضاف الیه موجود وي او وجود هو المفضي للوجود دا واجب بل لو زهي دا نزدې کون کې دی وجود الکوایا ها د دې اوسهیل او بیا چې د سر وجود الکه د یوم راځي ظاهرا به تور ظاهر بنظر ال الجنس جنس ته مکلفینو جنس جنس ته مکلفینو چې سیز واجب په غي اتفاق نه کوي چې ترک وکي او کومه ته سنت وای دا مړه سنت راځي چې پری او بیا خو د مسافر او د مقیم منځ کې فرق نه وي لکه زکات فرض ده او مسافر هم فرض ده او مقیم هم فرض یا د سمسل عقیره چې کومه ده نه په مسافر سره لکه ها او مقیم څه اوس منسوخه ده پښتو پې کنه پې اعتدال اسلام کې په دواړو باندې یا ده نو ته خو په کار چې په مسافر پر چې تاسو خو مسافر باندې واجب نه وایي کنه دی وایي تا ولا خبره سید په موږ په مسافر دی واجب شي حکم اسباب او شروط ته وجوب دي هغه په مسافر کې موجود دي فلهذا مسبب چې هغه وجوب د وزیر هغه هم نشته غیر ان الا ان الاداء د ادا یختص خط شوی ده باسباب وشروط اسباب او شروط مثلا پیک نه دی او چې داغي يشق على كواي على على المسافر چې سخت دی په مسافر باندې استعذارها موجوده ول د دې شرایط د اسباب یا رسول مثلا او شپ مثلا یا رسول اسباب د لپاره غریب د لپاره موجوده کله پیسې نه ورسره یا د نس خبر او خوای خسته چیرته به درې که په کوت کې باندې وایي ګرځي به ها تاسو هم شي لیکلي دي کنه ها په دې کې زیادت مشقت ده ځکه اول خو به شي اخلي چې هغه کې صلاحيت نه وزهي وي مسافر د کېرج د سیز والا څو چاغه صالح د وزهي د پاره کدا شی ووي مسله پرې کنه پرې د بیا محتاج د حفظ لري الا يجي وقتها ويتعثر عليه ذلك حاله السفر ها بعد ذبح يحتاج الى اصلاح الکوار وغیر ذلك چې دا بیا محفوظه کړه کوم غوخه چې ده یې په خپل خو غریبانان تور کې شرط به تقسیمې سو پیم نه نه چاله ور سو پیږي نو مسافر نه سقوط الک د وجوب د ظهیر راغی دفعا الک للحرج هیڅ کوم لا هیڅ فمسافر باندې الک وای نشته په حين د سفر کې خو چې د سفر را واپس بیا ور باندې واجب شي یو څه مثلا یو سړی د مسافر نه دی جمیل مزګنی الکه د مخکین مزګ قضا براری کې بنه راځي راړي بکا نه له جمیو کې نه له سفر پښتو پی کنه پی ا ته به قضا نه وکړ نو دی جواب کوي چې اصل کې دا او زهیر لپاره مخصوص ټیم ده چې مخصوص ټیم نه واوړي بیا د هغه قضا نشته دا قضا هغه مخصوص ټیم ده بس هغه خاص ټیم کې کله وکړه وکړه کله وکړه بیا له کوي ها نشته خوش مسله کوي ويفوت الاداء يمز الوقت فلا تجب عليه نه واجبې کې په دې باندې منزله الجمعه دا منزله الجمعه بل مطلب ده مطلب دا لکه چې مل منزله لکه مسافر نه ساقط وینه کول قضا ور باندې نشته درسو او کمه نه جمعه او کني زسو مسخن بیا به قضا راړي خوش مثلا او قضا به جمعه نه راړي جمعه قضا به مسخن راړي خو نشي فلا تجب عليه واجب نه لوزيه يمزله الجمعه په شان د جمعه په جمعه په مسافر نشته نو قضا هم نشته چې وخت کې شي فالمراد بالاراده په دې حدیث ویل من اراده چا چې اراده چې قرباني وکي نو نو کانه ولکه وختان نه کړی نو یې هغه نه مراد ده من اراده چا اراده وي چې قرباني وکړي نو بیا د نکونه او ویختان نه کټي اراده دو مقابله وي یا اراده مقابل الکوي اغا اختیار چې مراد ولا سوي اختیار یو اراده دا چې په مقابل د ضد د صحوی کې وي نو من اراده چې چا اراده یې ورنه یې نه وي اوزهیا نو بیا د نکول نه پرې او کومه تورې هر ونه پرې سول بیا خیر وشو مثلا من اراده چې اراده یې د اوزهیا او اوزهیا ورته یاد هم وي بیا به قرباني بیا به نکول او دا چې کوم د سر او دا کوم بریتونه او اختان نه جوړي مطلوب په حکم منسوخ باندې نه کېږي او د عاطفي حکم اوس منسوخ ته نو ساله کو زی مور باندې قیاس کوي ها العاطفه تو منسوخ عاطفه ستا هو هشات دا یو ګډ دی تقام چې قدرېدل به کول شي په دې ګډ باندې فی رجب رجب کې رجب غیر منصرف رجب غیر منصرف یو پکې زه زه وای بل پکې څه یو رجب غیر مسلمان تاسو الکتاب لیکل یو عالمیت ته پکې بل یا خدای امرو اوس نه فعل هغه دغه معتبر ده لکه هغه چې زر کې الف نون مزیدتین وي یا مخصوص او ځان څنګه ما الک مجهول ده یاغه ما بالتفعیل وال ته یاد عدل د پکې مولا انور تاسو نه ویل رجب معدل د رجب نه یاد ار رجب نه پښتو پیږي تاسو څه سره شي ترکې نه خلاص دې کې عدل دی یاد نه خبر خلا علامه قید خا اوس ته ذکر کوي پچا واجب ده عدنان ماما نو دی وایي وانما اختص خاص کړ چې دا وجوب بالحريه چې دا په حر واجب دی ولې ان دا وظیفه وظیفه مالیه دا یو وظیفه مقرره شوی د مال په اعتبار باندې عبادت ده لا تتعدى الا بالملك دا نه ادا کی مر په ملک باندې ځکه مال مال په پیر مملوک دی به ادا کوي والمالک هو الحر وبالاسلام غلام عليك مالک نه او غلام چې څه ګټي هغه د چاوي د مولا او بل اسلام او بیا وجوب خاص طور پر اسلام او پر لکونه ادا او زیات د قربت العبادت کافر اهل عبادت نه اهل عبادت او څو کې چې پیل سي ایمان اوس مسله ده وبل اقامه مقیم وي لما بینه چې موږ دلیل ذکر کړل چې مسافر باندې لکوایا هغه اسباب موجوده ول هغه استحزار شرط سخت په مینا کې کوم مسافر هم قرباني ور باندې نشته خو کوم موقع وی بیا قرباني شته ور باندې پنځل سره د مکه مکرمه کې لږ آثار پیر کې ونی سي اقامت کړي الکه قرباني ور باندې ست چې مال داري څه صحیح کال ته پیسې نه کلی تبال راولې چې ما ته قرباني او کچرته مکه مکرمه او مینا کې د 15 سورې پرانه شول بعد خلک وختي لاړ شي لکه اوس لاړ شي دا لکه په مینا کې مسافر نه په مینا کې مقیم دي یا د نس خبر قرباني و خي او کوم چې لکه 15 سورې له کم مثال په تور باندې دوه ذل حج باندې تین ذل حج باندې لاړ نو 15 سورې مکه مکرمه کې نه پر کی یا د نس خبر راغو باندې کوم د لکه قرباني الکه نشي پوښښ مليان خلاص مقدار الکه وایا ها د دې مالداري ما یجب به صدقه الفطر چې په کوم څه باندې صدقه الفطر لازم دی هغه کې نصاب شرط ده ولیکن حولان حول او نیمه پکې شرط ده وقد مر في الصوم روزي کې دا تشوي والوقت او وقت الکه وایا خاص په سره کې دا قرباني وجوب د قرباني په یو خاص وخت پورې او یوم الاضحى لانها الاضحيه مختصه خاص کوي شوی د شریعت طرف نبی پر ورځ د اضحيه عليه فتبان اصل کې دا قرباني پاګه چا لازمي کې څوک چې په خپل مالدار نو دای اصل په وجوب کې اولاد د تابع ده اولاد د تابع خلاص علامه بینه چې دا مسله مخکې مونږه راکې وایي کړو صدقه د فطر کې اصل په وجوب کې راست ده ده اصل په وجوب کې سر د دې لکه مستحیده او د خپل سلام لري مستقل او د خپل سره حفاظت هم کوي نو ملحد سره په فضل پر هغه څوک چې هغه د سر په شان وي او د حفاظت کی ورکی بچان وانول به صغیر وانول به صغیر د ورکی بچی نه به هم کوي لانه دا ورکی بچی فی معنی نفسه دا په معنا د نفس ته مکلف کړي د نفس مکلف څه معنا و چې د دوه صاف څنګه سره یمونه له خپل سره حفاظت کوي او په خپل سر باندې تصرف لري دا شان ته وړکه بچي شي دا وړکه بچي سر لکه یو سر ده یاد نه سره خو شو سلام او همدغه شان ته وړکه بچي لکه حفاظت هم دی کوي او ولایت هم د پاره پاغه باندې کوم ده ها حاصل کپرین دی ولا کوي روټي هم دی ولا ور کوي مسکن هم دی ولا ور کوي لکه ځان له چاله روټي او کپرې او مسکن برابر ٹھیک شو مولا نو دا معنی لکه څنګه ته کې موجود د بچی کې هم موجود ده نو په دې باندې حوزیه واجبه وا چونکی بچی صغیر په هغه واجب نه په دوه واجب ده دوی به د هغه طرف نه کوي او بل دا چې دا بچی جز ده بچی سره جز ده او قانون لا کوم حکم چې لکه کل ته ثابت هغه حکم لکه وای دا یو او جز دا ملحق په کل پوری جزء ملحق په کل پورې وي نو په کل باندې خو زه واجب چې پلار ده نو په دې جزء هم سره واجب خو نه کوم پوي نه پوي فيلحق ملحق يشون دا بچي به پر پلار پر کما في صدقه الفطر لك صدقه الفطر فهذه روايه الحسن دا روايه حضرت حسن بن زياد عن ابي حنيفه رحمه الله روي عنه روايه بن سير امام ابو حنيفه انه دا وزهيا لا يجب عن ولده دا واجب نه ده بچین او ظاهر روایت بخلاف صدقه الفطر بخلاف صدقه الفطر لان السبب هناك سبب صدقه الفطر کې راس سرد يمونه چې حفاظت کوي لکه دا پلار هو دې سر ویلی عليه طاغبا التصرف کوي لکه واقداري ور باندې کوي وهما موجودان في الصغير سر او توليه دواړه موجود دي په صغير کې فإن الأب يمون رأس الصغير ويلي عليه ٹھیک شمولا خو یو خبره یاد کړئ خو په قرباني کې هم سر دی دې بچی له کې سر نه ده د یمونو حفاظت نه کوي ویلي عليه تصرف ور باندې لري واوري یو صدقه د فطر ده هغه صدقه د فطر عبادت محض نه ده ولې خدای هم خوشاله کوي مخلوق هم خوشاله کوي خدای هم څه کوي خوشاله کوي په صدقې ورکولو سره خدای خوشاله کوي خدای خبره دې ومنه او چې بیا فقیر ته که فقیر د مالکم زو فقیرم خوشاله سو ملاقون خوشاله شو خنه صدقې فطر علی ملاقون اوسمه او په خلاف ته وزهیه باندې وزهیه چې کوم دا بالکل عبادت محض ده ته کوزیه څه توین تو یو په دې کې تملیک نشته که تملیک راځي هغه په باب کې راځي هم ستا خو هر کور کې کنه ورکه ټول ځان ته کېدل نو تجایز ده یاد نه زما دا عبادت محض او په عبادت محض کې لکه د بل چا د وجنه په بل چا باندې قرباني لازميږي زمونږ عبادت محض زبې کو قرباني چې ورکه د غلا هغه دا څه وخت وي صدقه فطر دا له کسل د بچی طرف نور کې غلام طرف نه مې ورکه او حالان کې لکه د غلام له طرف نه پتا قرباني لازمه نه ده خوش مسلمان ولهذا دي اصل ودي قانون د وجنه مليانو ورکشلانه والله لا تجو واجب لنا وصيه عن عبده اتفاقا وان كان يجب عنه صدقه الفطر اگر که واجب ده عنه د عبد طرف نه واجب ده صدقه الفطر وان كان للصغير مال صغير مالدار پیسې ور سره ډېری دي او زهیه دې وکړه دنه پلار او یا وسی حدود د مال نه به کې د مال استغنه عند ابي حنيفه ابو يوسف رحمه الله وقال محمد وزفر والشافعي رحمه الله ينهي عليك من مال نفسي فلار او وسي ونجران دا بل خپل مال قرباني کوي لا من مال صغير د مال صغير باندې ځکه صغير خو نه واجب د صغير د وجنه او فلار واجب اسول اوس بر صغیر مال نه کې کوم صغیر خو نه واجب په چا واجب ده په پلان باندې اگر که صغیر مال نه پلان په خپل پیسو کې له کوي قرباني کوي فالخلاف في هذا کې خلاف في صدقه الفطر خلاف په دې صورت کې لکه خلاف په صدقه الفطر کې هغه دا چې بچي مالدار وي پیسې ور سره وي امام ابو حنیفه امام ابو یوسف ای بیا پلان صدقه الفطر د بچی د مال نه ورته او امام زوفر د امام زوفر او امام محمد او امام شافعي مذهب دار چې نه الکه دا د پلان د پیسو د وکي په یوه کې په یوه مولانا نه خوري طاقت لګي وقيل چاوي لا چې نه تاسو ټول الکه ودي خوب دل درځي ها اچوینو توی کې بعد کې په قرباني دی غوښه سره چل کې صدقه مو وصدقه بعد او بیا صدقه نه لکه بعد اورسته د وینو توی ول تطوع او نفل دی فلا يجوز جائز ذلك لا تطوع من مال الصغير ده مال ده ٹھیک شموله ولا يمكن ان ياكل او بل خدای خو زما قرباني ورته کوم صدقه دې نه کوي زه خوښي بیا سبا پکې کوم ټیک ټک نه پیسې ټیک او کته لاله واخه د خرڅ کړل هغه پیسو باندې بیا د چې اخیرا جایز نه خوش مسله باندې ځکه تا دا غوخه پرسي او فیس خرته کې هغه عین نه چې باقي په ځکه پیسې رااله بیا خو تا د چې په غوخه نه واخل په تلې واخل پیسو باندې خوش مسله نو دا غوخه به ته سمن ګرځي بی عینه په مقابل هغه به کې شاغم بی عینه تر ډیره وخت پورې پاتې کی البته کته غوخه رانه بازار د غریب وخه جراب شا کړی ده اوس را روان بازار ته راځي حواله کوي د دال وال ته دې چې لکه دا دال خلاره را کړل د فقیر وخه تر لته جایز نه ځکه د دې دال اجر قائم ده خو لدین بعینه لکه فائدہ نه اخیستل کی تر څو پر هلاک نشي تر څو پر هلاک نشي یا څه مثلا درس واحد اه خو لیکن واوره فتوا دا په ظاهر روایت باندې چې اوزهیا له جانب د ابنا د ولید صغیر د پاره نسته او نه د صغیر په مال کې سته صغیر د سره سترګې سګي مزیه کوي نه په پلار واجب ده وایم له ها دا شکر د چې ظاهر مذهب باندې فتوا را ټول خلک بغل څوي اوس خلک دومره زمن دی غولې دي سم کتارونه جوړ کړی صلی الله تعالی علی خیر وجزاه دا خبرې ته ونه پاتې